أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب أصحاب الحراب في المسجد برشو ولا جماعت حراب برچي د تاسو برچا نه پیژنم برچا کوته وي دا ده چې لنډه غونډه کېږي، تېره او په دې باندې داسې کټ کېږي نه، خو داسې نېغ په مقابل دستور يې کوي، داسې نېغ يې ولي کوي، ها ته برچک وايي، اوس به برچک وايي، افغاني نه وو، پاکستان کې به هم وي، د پوځيانو څه قديمه اصطلاح دې ته برچه وايي. مخکې سره به جاهل دی. ځکه چه د جماعت احکام ذکر کیدل دا هم د جماعت د احکامو نه دی غرض د ترجمه الباب نه ظاهر کی اثبات د جواز د امور په جماعت کې ځنه خلق دا خیال دی چې هر کار خیر جماعت کې دی شو دا خو جهاد جهادي تربیت ته او په دې کې خیاله د کلمت الله دا نه دا جایز ده خو ډیره توسو په باب کې نه پکار ځکه می ما جای کرویت د جنبو مساجد کوم سبیان کوم او مجانین کوم یو ماتون واړو دیونی طرف کوي لعب ممدوحه د دین چې د جماعت توهین پکې نه کیږي نو ټیک ده خو د دې نه دا نه ثابتېږي چې دا په داخل جماعت کې وه امام مالک څه پیدا په مسجد د سره لکه جماعت کې او داس کوم ایریه د جماعت د سنه چې داخل د جماعت وي یو قول ابن تین ابو الحسن نه نقل کړی دی دا حکم اوس منسوخ دی شي چې استدلال د نصب د آیات نه فی بیوتن جن الله ان ترفع هغه کې الفاظ کې لږ فرق دی والحبش دی يلعبون بحرابهم رسول الله اسلام په مخ کې هم المؤمنین دا کسان ته ګوري ایا دا نظر اجنبی ته د زنانو جایز دی حال دا دی چي د ابو داود حديث دی، ابن ماجه، ترمذي، مشکات کي دوه سوه يوکمه صفحه باندي ميمونه او ابن سلمه رضي الله تعالی عنهما ناست دي او ابن ابي مکتوم را روان دی او صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته احتجبا پناشي ام سلمہ ورته یا رسول الله دا خورون دی دا یو سرونه مونږ نه یی رسول الله اسلام ورته افا ما یعنی انتما دا خونه وړاندې کړه دا حدیث اودا معلومیږي چې د زنانه څنګه د سړی نظر اجنبی تناجیز دی زنانه نظر هم اجنبی تناجیز دی څوک وي دا په هغه صورت کې ممنوع دی چې د فتنې یری چې د فتنې یره نه نه په دا وخت کې خیر ته وکتل شي ظاهر خدای چې د انظر اله لعب هدا علوبته قتل او دا کسان په داسې انداز کې وو چې د دوی امتیاز د مخونو د یو بل نه راتله، هسې شکلې ښکاره کېدې وې. نظر نظر وایه. میمونه ام سلمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په هغو وړو کمرو کې ناستې وې. عبدالله ابن مکتوم چې راغلی وی په دغه کمره کې هغه ناست وی. نو دا خو فقط نظر نه بلکې اختلاط و. او دلته ام المؤمنین پس پرده جدا نه ګوري دا کسانو شکلین پرو ته په نظر نه لري او نه ورته هغه کسانو ته ګوري خو دې لوبې ته ګوري. د رسول الله اسلام حسن اخلاق اهل عیال سره مکارم الاخلاق کوي تنګول نه دي پکار کنه یو تر ته پر دې حکم دی او بل طرف ته اوس را بد اخلاقي هم شروع شي. نو دا کور په زنانه ګور شي. نو سودای شي ما د خلیه پیره شي. ته ملمومین فضیلت هم ثابت شو. وای. واقعه خو د هغه بديزې ده او د عايشې ده کوم چې پرون تاسو ماسپښين درس کې ويلي دي. متن الحديث نه مخکې سند ته ګورئ، راويه د حديث عايشه ده، ام المؤمنين ده، دغې نه ښکته راويه عمرته بنت عبدالرحمن، متن الحديث کې ان شئت اعتقي اعتقته ويكون ولا کله دال فاج دي کله دانش ته چې ان شئت دا په مختلفو سندونو حدیث نقل دی وقال سفيان مرة ان شئت کله د سفیان په ځای باندې مالک د یحیی نه حدیث نقل کوي دلته خو یحیی شاګرد سفیان مالک چې نقل کوي د د په سند کې ولم یو کو ساده منبر نشته چې منبر ته وکړو په جماعت کې دا خبره وکړه کله دا امرنا خطروي یحیی دې دا نه خطروي عبد الوهاب دې کله یحیی القطان دیم کله نحو ذکر کوي سید نعمت نه ذکر کوي حديث په عنعنه نقل دی خو جعفر ابن عون چې د حنا نقل کړی د نو سمعتو لفظ مراد دا سند ولی واړو راواړو په دې کې سمعت لغشته یا نه یو روایت کې شته بلکې نشته په دې کې انشې دي دا لفظ شته یا نه بعضې روایتونو کې شته بعضې کې نشته په دې کې سعید المیم بس شته یا نه بعضې روایتونو کې شته بعضې کې نشته سند دې کواړه راوړو ته په دې پوه شولې ها دا یاد په مونږ کتاب ختم ختميږي چې او په دې به په تفصیل وایي په حدیث کې یو چند خبرې قابل غور دي ترجمه الباب سره بد بیان دي د باریری ذکر راغی بنت صفان واذا ودا ابو احمد ابن جحش خادمه انزا باجوی چنا دا د بنی هلال د پاره باجوی چې دا د عتبه ابن ابي لهب د پاره کېدی شي چې دا خرڅه شوي وي د مختلفو کسانو په تصرف کې راغلي وي قبطیه ولا صحابيات کې ودا فقيه وا سنجيده وا عبد الملک بن مروان په یو وخت کې عظیم حکومت راغلی دی عبد الملک کوئی ماته اخذ کړی دی وي ما ته يې ورځي چې عبدالملکه په تا کې زه بعضې آثار انما شي چې ته مشر شي حکومت ته واده شي وګوره احتیاط وکړي رسول الله اسلام فرمایلی دی یو سړی به د جنت په دروازو دی کیږي د جنت نه په یو ګوټ ان د مسلمان چې دا به دې توې کړی طبرانی په معجم کې دا روایت نقل کړی دی هم د تلقاریم په څلورم جلد 228 صفحه نقل کړی دی مسله د کتابت دا کله چې غلام ابتدا د کتابت کی په مولا دا کتابت لازم دی یا نه اهل ظواهر وای چې لازم دی احمد بن حنبل تم دا نسبت شوی دی ځکه قران کریم کې امر دی فقاتبوهم ان علم تفیم خیره امر پر وجوب دی فقاتبوهم په دې امور په نسبانه د امر پر جواز دی ځکه دا یې معلق کړی دی نه علم ته فیم خیره سره د نوې امر پر دې به حد دی مندوب هم نه دی خیر سره ان علم ته فیم خیره څوک وای خیر چې قادر بن کسبی پیداوار کولی شي بدل کتابت ادا کولی شي څوک وای خیر امانت او دین دینداری پکې باندې یو پای پکې سخت نه مسلمانان ته ضرر نه رسي دا ټول جمع کیږي د دې کې د مخاطب به مولاګانو څخه کتابت کړی دی مؤمنین دی اخلي باجوی دا ناجیز دی ځکه چې کتابت او شو دی کې مې مجبوریت راغلی ظاهره ده چه دا جائز دی خو په رضا د مخاطب باندی چه کله هغه راضی او مولا ته وی بس ما خرڅ کړ حق ده دی چې دې ځان خرڅول غواړي بس ټیک ده د ام المؤمنین او د بریلي د مولاګانو اختلاف په ولا کې و ولا څه شي ولا د موثق او د معتق په مابین کې علاقه د تناسل یو وسد امداد علاقه یو بل سره همدردي یو بل کې همدردي دومره چې احد ما د بل لپاره وارث کړي معتق د معتق وارث ګرځي معتق د معتق وارث ګرځي په خپل مرتبه باندې دا خبره نه په خپل مرتبه عصب سببیه دی بدل کتابت باج روایتونو کې راځي نه او پیو باج کې راځي پنځه پیو تدبیر کې دي چې کې دي چې دا ونه نه او پیوي به ودا ته دې کړی وي پنځه او پیو تر څو او دا هم کېدی شي چې مجموعاً نهه اوقیې وي خو په دې وخت باندې ادا کول پنځه اوقیې وي ما رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذکر وکړو ما تل حدیث کې دا الفاظ دا ټول احتمالات په دې کې صحیح دي د دې خلکو دا قول د دې ذکر نه کو د دې خلکو دا قول رسول الله صلی الله علیه وسلم ما بال اقوام یشرطون شروطا لیس فی کتاب الله من اشترط شرطا لیس فی کتاب الله فلیس له وین اشترط مئه مره دسه شروع تر هیڅ اعتبار نشته سر شروع لیکي دا مسله د بیا د شرط پرون هم تاسو ته ما یو لطیفه ذکر کړې وه امام ابو حنیفه نه چا ته پوښتنه وکړه د بیا د شرط رسول الله اسلام دی به هم فاسد شرط هم فاسد نه رسول الله اسلام من بیا ان شرطی ابن ابن ابي ليلى نه چا تاسو کو محمد ابن ابي ليلى نه دا وی دوانه سي دي بهم سي دي شاتم سي دي ليله البعير دا واقعين استدلال پیش کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نا د جابر نا او هغه سره او جابر شرط لګولی دی چې زه به مدینې پورې په دې سولې کوم ابن حمرمنه ته پوسو غوښ شرط باطل دی به صحیح ده د بریلی واقعي ذکر او د جابر ليلة البعير واقعه خو په مروات بنا وه او د رسول الله اسلام مکارم الاخلاق اوخه ما پاس کو پیسې مزور کو زیتې مرګ له شلیم په وکړه پاتې شولو شروع ته په بیا کې شاید ته ملا امام بالکل جایز دی په دې شرط چې لکه ما ته مې بیا حواله کړي تصرف په مبیا کې به کوم ټیک ده کنه هغه شرط چې غیر ملایمه وي خبره پدې کې ده په حدیث کې حسن اخلاق رسول الله اسلام پیغمبر د لپاره کاری چې اصلاح د معاشره کوي خلک احتساب کې رانیسي په ازاله د منکر کې کوشش کوي هغه چې دا منکرات په به شرع کې ونه دي د دې سره د ملازمه ملازمه په اصطلاح د فقهاء په خدای دې ته وایي چې د چا قرضي په چا باندې نظام دائن د مدیون سره ګرځي چا چا تروانه دې مسروانه د سره چې ته بند کې په جماعت کې دا خو حبش شو حبش ځان له شعر ملازمه ځان له شعر دا مباحث راغلی دا د کعب بن مالک او د ابن ابي حذر درته معروف صحابي دی حدیبی کې دا وو د عمر نشه د عبد الله بن سلامت بن عمر د د زوی چې د نه حقت راوي دي نور روایت همستي او بعض وی چه دا دوه ټوکی هغه ته سجف وی ظاهر کې اشکال دی دلته خدا راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوته یو روایت کې راځي مر به رسول الله رسول الله اسلام معنی خو دا معلومېږي چې دا خبره په لار کې شوې ده. کېدای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راوتی وي د دې په خوا باندې تېر شوی. کېدای شي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم يو ځل د دوی په خوا تېر شوی دی او دوی ته خبر اورولی دی چې دوی شور جوړ کړی دی، نجلۍ بيا راوتې وي. دا هم کېدی شي چې دې ته توهم من الروات ووايي يا نقل بالمعنی. حديث کې دا معلومه شوه چې متخاصمانه کې صلح کول دا قضاوری مسله نه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم د بل په مال باندې قضاوتونه نه کول زامن دینک هاذا واو ما الیه دومره ته کم کني متفریدا رسول الله اسلام جاج پتا دا غستو اما صلح عن الانکار په دې کې خلاف شته یو په مدعی دی غبل مکمل منکر دی منی نه یو مدعی بل بل څه دی مکمل منکر دی منی نه واسطه چې په هغه کې صلح کې مداله منکر دی په هغه څه مقرر کې او ثبوت نشته او هغه قائل نه دی دا د هغه څه ظاهر کې ظلم دی او جمهور وی صلح انکار جائز ده په مرزي دغه منکر باندې منکر باندې د پکې څه پیدا شوه د حق معنی نه د پکې را پیدا شوه چې دا قسم نه بشه د عزتین نه بشه په سره په قیامت کې د الله سره صلح په مروات ویني مروات چی دی مکارم اخلاق دی. په دی دی کی اګر چه رفع د صوت را ده خو په جماعت کی رفع د صوت ممدوح نه ده خکار نه ده دا تی واقع ده د دی په جماعت سره ده د جماعت جارو کول او راغونډول د ټوکړو ټوټې فرقه ده د خشاک او د لرګو ان رجل اصاد امرات صدا کان يقوم المسجد د جماعت خدمت به کو فماتت تفسیر ابن عباس باندی حواله ورکړه ضحاک عن ابن عباس دا تفسیر نقل کړی دی واغه حدیث ما هغه چې دا شیخ خشاکی مشاکی نجس هم وی خو بیا هم صفائی پکار ده دا خادم چې وو دې کې شک دی چې دا سړی کو زنانه وا دا شک چا کړ دی ابو رافی کړ دی ثابت کړ دی والله علم پیغمبر په غیب نه پیدا ځکه تپوس وکړو په جنازو کې دا دومره اهتمام او دا اعلانونه او به هغه د پاره په علاقه کې خاص نمائنده چې هغه مړې بغیر د ان هغه نه بخلې کیږي خامہ خبر راځي او تبر دې پلان کې ورته دا عظیم مصیبت دی ټول کتابونه امام الحی لیکي مشران د دې کې موجود دي عوام دا کوشش کوي چې دا مشر جنازي ته مخ شي عالم دی هغه په خبره پیږي هغه استاسو امام څوک دی خبره معروفه کی هغه وی چی امام خدای دی او ته یی حقدار دا دی مخکی شه جنازه وکړه یو څو ویلا دسی وکړه د خلکو په ذهن کی به دا کینی چیرې امام الحی چی دی دا د جنازی خلایق دی پاکه دین داند کیږي مشران مخکی کیږي امام الحی حسین حسین بې علاقې تقسیم کړي دي او دا یې دالنه یو بد حالي ده میدان کمبر کې اجتماع وه مشر شیخ د الله مغفرت نصیب کی په طاقات کې وراغلی ډیر علما د بایول تر خوشی او جار قیس یو د دې علاقې علما ډیر د ماسفقین منځو اوس خلکو ته دا ښیری چی شیخ به چاته وایی مانځه ته مخکی شه ته دی ځای کتل ځای ولیدل می راشه مخکی شه مونځ وکړه مانځه ته مخکی کړو مونږ ماو دا غي مقصد داو غزه جمعات نو بار یو یو دالان چې دی علاقه په وخت زه امیرو ما صلات او قبر باندې مصنف مستقل بابونه ودا کړی دی باب باب صفوف سبیان مع رجال حل الجنائد 174 صفحه باب 55 دی باب صلات او قبر بعد ما يدفنو 178 صفحه ده باب 66 دی مسله د صلات په خبر باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې حسن شوې ده دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم کلیه نه ذکر کړي ظلمة علی اهلها وان الله لا يدخل عليهم نورا مسلم کې دا راوښت دی د پیغمبر په جنازه نور داخلي ده څو احادیث داسې دي چې پهغې کې صلات علی القبر ثابت شوی دی. اوس څه کول پکار دي کو په یو کس باندې مصنوعه طریقې باندې جنازه شوی ولې قریب حاضر دی غسل ورکړی شوی دی جنازه په شوی ده یو شله کنه مسنون جنازه شوی ده ولې حاضر نه یا مسنون جنازه نه شوی جنازه پرې مات کېدی شي په قبر باندې خو یاره دا یو مسله ده چې غسل ورکړی شي البته دیم قول د تعدد د عدم جواز خو چې جنازه پېښي غسل ورکړی شوی وي پر سیدلې نه یې رجدلې نه یې به دا هم اندازا فقها درې ورځې وي امام ابي يوسف صاحب نه داسې نقل دي شوافی نه مختلف اقوال نقل دي یو تر درې ورځې پورې یو تر میاشتې پورې احمد بن حنبل هم یې شوی یو اول ورځ باندې په کولې شي بینی شي یو قول د دې هم دی چې ابدا نه کولی شي اسحاق وی کو یوسف په مقنو د سفر نه راغې دې په جنازه دوه ورکول شي میشت پوری مالکیو کې د صحنون مسلک دا دی چې که په قبرونو جنازې مه کوئ صدا لذریعه فساد به جوړ شي ظاهر کې اشکال دی بخاری کې باب صلات علی شهید صفحه یو سل یو قمتې باب دوه وی بهتر چې رسول الله اسلام په احد والو جنازه کړی دا ساته کا درسته کړی دا او رسول الله اسلام فرمایي دي انی فرت لکم د هغې جواب دا دی چې هغه خو د رسول الله اسلام خصوصیت و او الپتم لګي چې الته صلات مصطلح ده کوي دعا ده په دې دین نیوی او دعا ده کال مودع الاحیاء والاموات رسول الله اسلام د انتقال کارو تو ساتنه غسل د زنده او د مردو زندانونه نه ګرنه خروسات هغه څه د مردون یې څنګه غسته بی انقطاع دعا چې بس زما دعا نور تاسو نه رسی لاړم دنیا نه او پیغمبر باندې قیاس نشي کولای بیا غ حدیث باندې کلام هم د خپل دی برای شي دلته نشته یزید بن ثابت حدیث نقل کوي د خالد بن زید نه یزید بن ثابت په دولسمه سنه هجری وفات دی خالد بن زید چې په سلمه سنه هجری شهید چې دی ملاقات نه شوه د حدیث نه دا معلومه شوه چې د جماعت خدمت کول پکار دي په حديث نه دا معلومه شوه چې د چا شان به حقير نه ګڼئ دا ګرچې وړوکی دی تور دی خادم دی حدیث نه دا هم معلومه شوه چې څوک دغه شانتي خوې کوي الله ورته دومره خیر ورکوي د رسول الله اسلام د جنازې نه محروم پاتې نشو دا هم معلومه شوله چې اعلان بالموت کولی شي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ځمه خبره وکړه خو اعلان و پاتې شو د دین علاوه اعلانونه او پرس پکړې ګرځول دا تقریبا هم واحد جنازه کې وایو طيارة الخمر نفس الفاظ د دینا مکروهات نه خوري اوس نفس الفاظ ته وایي آیات چوری سو خدای ربا ذکرو اگر چې ربا قبح ده ثم حرم تجارت الخمر د خمرو ذکر راغی اګر چې خمر مکروه دی حرام دی خبيث دی نجاست دی پکې خدا الفاظ حیثیت خو جدا دی دلته ربا یا د خمر ذکر لري لپاره خنو چې دا په تناول استعمال کې راوړي ظاهر د دې روایت کې لږ اشکال دی، هغه اشکال دا دی چې آیات د ربا چې دی دا خو وروسته نازل شوی دی اگر چې سورة بقره کې دی خدا اخرنه آیات د په نزول کې او یاد درې با چې وې دا آیات دا د حرمت د خمر چې دی اگر چې سورته مائده کې دی سورته مائده خو نزول کې روسته دی خود د دې آیات نه خو حرمت د خمر مخ کې وو څنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم حرمه وې دلته دا تحمیم د حمل خود مخکې نه دا غي جواب دا دی چې د خبرې دوراول څه ګناه خو نه ده تحریم مخکې او رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې د موعظ به ذکر کړ او ربا او خمر یو ذکر کړ چې داری سمن عمل شیطان د فجتنی وو یا به دسی وایو چې یو نفس خمر دی یو تجارت په خمر حرمت د نفس خمر خو مخکې راغلی خو د دې تجارت چې دی رسول الله اسلام په دې وخت کې ذکر کړو د مناسبت په وجه باندې څنګه چې د خمر په وجه باندې شکر راځي شرابي نشي دا رقم د مال هم نه شی کنه. مس مرض پکې راځي مس من المس چې راځي تخبط او شیطان من المس په دې مناسبت دوه یو او واقع پکې مشکله ده نه کام وو کو نه ختمي کیږي څو چې اوس نه به غالي ښکار راخته کوم دي روسه په غالي راو ورځو کنه مسائل به چیرې دي شي ها څه حصے به پکې دي شي چې هغه آسان وي پکې دې درو